اوس دا غي نه پس یا ایه الذین آمنو دا دریم باب شروع کیږي دا باب با د دې نه شروع شي په سلور دیر شمایات پوري په دې کې لس قوانین درته ذکر کوي او د صد پارا دا قوانین دي د پارا د دفع د فحشا فحشا خو مکوا خدا فحشا هم د سن جوړیږي کنه نو لس قوانین د ذکر کوي د پاره د ذکر د فحشا ګورئ یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو لا تدخلوا بیوتا مدن نکیږي هغه کورونو ته غیر بیوتکم چې غیر وی د کورونو تاسو نه اے پردی کوتا بیوتن بیوت بیت کوټی ته وای پردو کوټو ته ما ورده پوښ کنه ولو که حدیث کرازی ستا د مور کوټه حدیث کرازی رسول الله صلی الله علیه وسلم صادره غیر رسول الله د خپل مور کوټه ته ناغو ته ویل ته دې وګواړې چې ستا مور ته بغیر د کپړو نه وویني وینا وی بس چې ورځي اجازه غواړه سلام کوا حتا تر دې پوری تستانسو چې تاسو ځان معلوم کوي ورته ځان ورته معرفي کوي چې کور ته ورځي دروازه اوتا کوا بیا ځان معرفی کا پلانې ما پوښوي داغی نه پس وتسلمو بیا سلام کوي علی اهلها پوسیدن کو دا غی باندې نو طریقې دار فقهاو لیکل دا چې ورلی نو د دروازې نه به اړخ ته ودرېږي مخامخ باندې سړی دروازې ته ودرېږي نه دروازې نه اړخ ته ودرېږي بیا داسې الټا کاوه په کچرته نږدې आवाज اورېدې شنو بیا معمولی وټکاو په نوک باندې کدا غي نو بیا پتی زمانه دا غي نه پس چې څوک आवाज در کی بیا بیا مطلب که خپل وی دا خپلوان کور ده کنه چې اپارده یو سره نشته دی هغه خپل نو بیا سو که بیا سلام وکړه نو سلام نه پس ور داخل شه حتا تستانسوا وتسلموا علی اهلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون دغه کار چې دا کارونه کول بهتر دي تاسو لپاره دې لپاره تاسو نصیحت واخلئ دا یو قانون شو قانون دا چې کب کور ته داخليږي نو هغه نه به اجازه غواړي سلام بکي ولی د دین اکثر به حیاي جوړیږي چې بس دا ارڅوک خپل کې یو بل سره ګډ وډ وي ګوره نن سبا زموږ استاد دا پردې ډېر سره خرابې دي شرعي پرده نشته دی د دې د وجنه معاشرت تباکی ګوره دا مو وایي چې الله به یو قانون جوړ کړي پای کې به فائدہ نه نن سبا خلک وایي او دا د مار تر دوی دا د مار ماما دوی ولې په دې ما بد ګمان کیږي الک تپری د الله وای نه دی راضی او تا چې کوم دنه تعالی ځان نه دغه جوړ کړی دی چې بس راضی نه لا به د دامه فلانې دی او دامه فلانې دی د دې نقصان جوړي فإن لم تجدوا فيها احدا کچرته تاسو اونم مې پدې کور کې اسوک اے کور کې څوک نشته لتا ورته کولو فلا تدخلوها نو بیا مو ور داخلي گئی حتا یؤذن لكم حتا چې اجازه ته کړی شي تاسو ته چې تر څو ته اجازه نشي مو وردا وان قیل لكم کچا تاسو ته ویل شو ارجعوا واپس شئ نو فرجعوا واپس شئ کنه دا څه خبره ده نه پښتنو کې فکر وته وی چې تاسو ورځ واپس لاړ شئ او ماته وی زب په دې مخه بیا ونه ګورم او دې دروازې له بده بیا راشم ماته وی چې واپس شئ دا نه نه نه فرجعوا الله وی واپس شئ هو ازکا لكم دا ډیر پاکون کې دا واپس تاسو ډیر پاکون کې تاسو لره د بدنامه نه سبب در باندې چا بدنامه لګولې یا بدغه شان ناشتي خو له هاذا واپس وکنه والله بما تعملون علیم الله تعالی پاک سلطان چې تاسو عمل کوي پوهه دی ليس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا او د توی کوټی ته بخا مخا ولی اجازه غواړي اول دروازه ته کې ځان به معرفي کې پلانې ما دې به سلام کې به باغې نه پس ورځي اوس که چرته داسې کوټی وی لکه دکان بیا څه چلو کما بیا ورزم کنه ورزم نو الله ویلی س علیکم نشته د ګناه جناحن پتا سبحانه ګناه ان تدخلوا بیوتن چې تاسو داخل شئ هغه کوټو ته غیر مسکونتین چې نه هغه نه اصول شوی پای کې سو کوسی ګنا فیها متاع لکم او پای کې سامان مستاسو د پاره نو ورزه کنه سیدا وخوا التم چې وردی نو الله وی والله یعلم ما تبدون الله تعالی پوری هغه تاسو ښکارا کوي و ما تکتمون او تاسو پټوي پزړه کې دسته دي تاسو د پاره دی دکان ته غوړه پټه پوښ کنا او کنا پنیت ته دغه باندې ورتی نو الته باندې پته لګي کغلال اتلی بیا الله بیا نه خبره نه بیا باندې پته ولګي خاقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دویم قانون دویم قانون فحشا به د ملک نه ختم شي خو دویم قانون باندې عمل وکړه څه قانون دی هغه دا دی قل للمؤمنین او یا مؤمنانو ته یغضوا چخکته کی من ابصارهم بعض د نظرونو خپلنا اے نظر پلار باندې رواني نو چې خزه ویني نظر کته ساته من ابصارهم ذکر وی چې بعض نظرونه بعض نظرونه مطلب چې کم دا کې په خزه لګي په زنانه لګي په عورت لګي نو سات کته دا نه چې هر وخت تاسو سره مکمل ټیټ کړی نه خیر د کله کله دسته کې بیا برم ګوره هیڅ خبره نه خو لیکن دا چې بعد نظر بیا کفه ساعت په داسې موقع کې نو خود ته ګوره ما چې په لار باندې ته مطلب دا چې ناپ کې دا کار مکو و يحفظوا فروجهم او بل د مؤمنان له حفاظت کې دو چا د شرم گاونو خپلو د خپل شرمګاه حفاظت کو دا بل قانون ځان سره یاد ساته دوه وخت دی حدیث کې راځي که څوک ما ته دا ضمانت راکړي دوی ته ضمانت ورکوما خزه دم دغه شان کوي یغضضن من ابصارهن چې کته کی د نظرونو خپلونه بعد نظر د ښکته کی مطلب سړی ترې نه ګوري نا محرم سړی ترې نه ګوري دا چې په لار باندې دین دا د ښکته ګوري ويحفظن فروجهن او حفاظت ته کوي دا غ شرمګاونو خپلو بل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او نو ذکر کوي هغه زائد خایس خپل الا ما مگر هغه ظهر منها چې ښکارا شي د دینه غیر اختیاری اے غیر اختیاری سره اوار اعلی مخ ښکارا شو نو بس هغه خو دې دانه نه ګناګار کنه یا مطلب دا چې پلار باندې روانه ده بعض ځایونه ښکارا کیږي لکه زنانه چې مخ پټي پاغه دغه باندې پاغه لپټه باندې یا پاغه پړونی باندې پوه شو اوس لا بورکی راوته دا بورکو کې خو دا سی راواچي کنه او دا بورکه د ما په خیال باندې نو په علاقه کې د علماو په دې کې بحث چې یاره بورکه ډیره استره ده که زمون علاقې ته بتاس نه راغلی زمون په علاقه کې یو قسم پړون دی تاسو به دې دی ها هغه پړون ډیر استر دی نو هغه وایي چې هغه پړون ډیر پردناک دی ولی ځکه هغه چې کنه هغه کې خزا هغه په لاس باندې داس نیولې کنه نو چې په لاس نیولې نو یو خو یو سترګه ښکاری یو ګوته ښکاری کنه یو ګوته نیمه ښکاری خدا دا چې هغه غریبه بیا ګوري ښکته او په دې ورکه کې خدا ته پټ سوري دي کنه چې هغه کې کاغه چاته ګوري نو بیا مخ کولاوي نو بیا هغه خپل شرمېږي خدا او په دې بوغه کې دا سوري دي دا کم خو ګوري نو ټیک ته دا دا چاته نه ښکاری خدا په کې کته شي چې هغه خواته ګوري کته شي په کې نو دی وجنا هغه بیا وی چې دا استر ده او د ابن مسعود روایت را روان دي نو هغه ته وېما هغه کې راځي چې هغه داغه کې ها دا الا ما ظهر منها یو دا الا ما ظهر منها کې بعضو معنا اغست دا چې مخ کار شي مخ نو وای د مخ پرده نشته لاسونو پرده نشته او فقهاو کې دا بعضو لیکلي عند ضرورت نشته پرده خو به ضرورت به مخ نه کار کوي مخ کې حسن د زینت ته پکې مخ په پټي مخ بس کوي هغه په پټي مخ بنخ کار کوي از هغه نه ابن مسعود سره نه یو کس پوښتنه وکړه چې دا دا ابن عباس نه چې دا څه شی دی چې دا مخ پخکاری الا ما ظهر منها هغه وی الکحل والخاتم کحل رنجو ته کوم مطلب سترګه ده مراد سترګه ده ذکر د حال مراد محل نو هغه سترګه او هغه خاتم ګوته ته وای ګوتمی ته مطلب هغه ګوته ده نه لاس داسې هغه پړونه نیولې نو په هغه کې ښکارش نو هغه خیر دی ابن مسعود صاحب لا دغه ورغه چې یاره دا پرده دا څنګه پرده بو کوي نو هغه غسر هغه رست روان دی جلباب په باب کې په سر دا سره واچول او بیا دا سره مخ را پټ کړو وی دا غسر کې پټه یو سترګ باندې په ګوري خو شوي نو دا دا طریقه ده نو الا ما ظهر بعد وی الا ما ظهر هغه کپړی دی چې هغه کپړی ښکار شي دا یو دا کپړی یو دې پاسه هغه پړونه دی خو کله کله هوا راشي کپړی را ښکار شي نو خیر دې زدا ښکار شو الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وليضربن او وحيدي یعنی راځړی دي بخمرهن پاغه لپټي خپل تاسو ته لپټا وته وای ها على جيوبهن په گریوانو خپل باندې په گریوان باندې دي لپټا دا په کور کې ده ها چې په کور کې نو اوم د لپټا هغه چې کوم هغه وړه غوندې په سړی کنه هغه په گریوان باندې راولي گریوان دې پټای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مکه د خزو عادت داتو چې د نبتیانو غونتی وي نبتیانو خزه وي کله پټه د سر سره واچو له خوشاته دی بوتلا اوس هم کته بلوچستان تلار سره بلوچستان پښتنو کې دغه رواج ډیر دی د پټه په سر راوتی به چاته بوتلی نه دا په مخ باندې راولي ول یضربن بخمرهن علی جیوبهن جیوب گریوان ته وي جیب گریوان ته وي امام بخاری د دې آیات نه استدلال کړی نو په دې باندې بیا د دوی غسینه پټوي نو امام بخاری د دې آیات نه استدلال کړی دی چې گریوان سنت دار چې په سبا باندې په سینه باندې ښا دا سنت دار چې گریوان بسې په سینه باندې به ځکه د دې آیات نه استدلال کړی دی هغه دلته هغه دې گریوان سره دا سنت نه دی هغه خلک دې تا اکثر وایي دا ډېر سنت کپڑا سنت کپڑا دام دا هغه وایي سنت کپڑا دار چې گریوان په دې سینه باندې راشي بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن بل نه ښکارا کوي زینت خپل الا لبعولتهن مگر خاوندان خپل تا خاوند تخپل زینت ښکارا کوي اختیاری طور سره ټول زینت ښکارا کوي او آبائهن دا رستو چې ذکر کوي دا زینت بیا بیل دی دا د لاس او د مخ زینت دی بس دا مخ ښکارا کیږي لاس ښکارا کیږي خپې ښکارا کیږي نو پلارانو خپل تا اوس ګورئ چې موږ استاد کومه پرده ده پوه شو کنه دا زموږ پرده ټول سره غار کړه دي کې صرف دا خلک دي چې صرف دي ته مخ کارا کوي او ابائهن یا خپل پلارانو ته او اباء بعولتهن یا پلارانو د خواندانو سرانو ته پوه شو او ابنائهن یا زامن خپل ته او ابناء بعولتهن یا بنزو خپل ته بنځ پیژنې تاسو هغه د بنځوي پوچ د خاون نه دی او د دین نه او اخوانهن یا رونو خپلتا او رونه دی او بنی اخوانهن یا قرین خپلتا اے د دغه د وراره د ورونو خپل تا هغه د ورور دوی دی هغه نه او ابنائهم اخا او بني اخواتهن یا هغه خرین خپل تا هغه د رونه دی خويندې دی داغه زوی دی نو هغه ته او نسائهن یا نور خپل خلو ته خپل خل مطلب مسلمانان خل هغه ته ښکارا کوي پاس ځي خلکو ته مخ کارا کول خدل جایز دي د دینه ماورا ترو او ماما هغه په ذکر نشو کنه هغه بعضی وای په دغه کې داخل دی په ابنی اخوانهن او بنی خواتهن هغه کې یغه راضی تر او ماما پکې راضی بعضی وای چې نه د تر او ماما به د وخت ضرورت کته شي چې څنګه دې کستا یو سړی زوی وو په پردار ته نه کوي نشته ته نه خو لیکن که چرته ګډ ور سړی ونه دا غره نه پردار پوه شي او ما ملکت ایمانهن یا هغه چې مالکان شوی خلافون استاسو سوک تی وینځي دي اے وینځ نه مطلب دا ده څه کوي پرده دې نه کوي خیر دې اگر چې هغه وینځه ده خو لیکن دا خزه بس پرده دې نه کوي چې خپل وینځي صحیح شو البته غلام امام شافعی ویل رحمت الله علیه چې غلام نه پرده نشته اگر چې بالغ وي د دې آیات نه استدلال کول امام نووي وایي ټیک ته زموږ مذهب دا دی امام نووي شافعي دی وایي زموږ مذهب دا دی خو ته اوس د غلامانو فتنې ته ګورم لهدا زم چې دنه پرده بکی او التابعين یا اغنو کران غیر اول الاربه من الرجال چې هغه نوی د حاجت والا اے حاجت خود ته نوی من الرجال د سړونه اے هغه بعض سوي خونسا مشکل غونډي نو هغه خونسا مشکل نه کپارده نه کوي نه دی کوي نه چې هغه د خلکو په خبرو نه پويږي کله خلکو په خبرو پويده بیا بندا کوي او الطفل الذين يا هغه ماشومان دي لم يظهروا على عورات النساء چې نه دي خبر شي په پردو د خلکو باندې لا تر اوسه پورې په دې قصو نه پويږي ماشوم دي نو بس داغه نم پرده نشته دي ولا يضربنا اوس بل قانون خيخه ولا يضربنا بارجلهن او نه دی وهي خپې خپلې اخ پې دې نه وهي هغه زینت په دې ښکارا کې خپه کې پازي بیا هغه پټي نو چې هغه پټ ته نه دا خپل هغه په زور راځي کان کې وباسي چې خلکو ته ښکارا کې الله وې داد نه کوي پوښوي وتوبو ال الله توبه وباسي الله تعالی ته جميعا ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون دې پار کې تاسو کامیاب شئ کامیابی به حاصلې کې خو تاسو دا قوانين باندې عمل وکړي بل قانون وانكحوا الايام منكم وم قانون ها او نکاو کوي الایاما ایاما جمع د ایم دا ایم څه ته وای هغه دغه ته وای موږ ته لوان وایو دا چې کم بی واده دي دی بی واده والا او ته واده کوي وای ښا ځکه معاشره په صفاش ځکه دا ګرځي را ګرځي کوسو کې منکم استاسنا والصالحین او هغه نیکان خلق من عبادکم د غلامان استاسنا من عبادکم د غلام غلام کم کم نیک دی ته خوشاله واده ورته وکړه صحیح شو و امائکم او د وینځ تاسو نه وینځ غلامان اغیلم وجنو کوي و ان یکونو فقراء او سکتو اجدا غریبانان دي نو الله وای کچرته وی دوی غریبانان فقیران یغنهم الله من فضله نو الله به به حاجت کی د فضل خپلنا چې نکاح کوي او د عفت د پاره کوي الله وی د بوله خیر دغه ورکه مال به ورکه مخه ځکه حدیث کې راځي چې د نکاح څو سيزونه دي کنه یو پکې نکاح دي چې د نکاح لپاره قرضه صدا هغه دی وکړه کنه الله اخلاصي یغنیهم الله من فضله والله واسع علیم الله تعالی فراخ کون کې او پوهه دی وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا اوس بل سره دی بالکل خوار چې بیخي خوار دی او دی اوس خامه خاوي چې نزدې کوم او زه کوم او وی کی ابه سبا ساتل نشي نو الله وی وليستعفف او ځان دې بچو ساتي دې دې اته ځان بچاتی روزي دي نسی ښا صحیح شو الذين کسان لا یجدون نکاحا چې طاقت نه لري د نکاح حتا یا نکاح مومنا ګرځي ورپسې غریب په نه پیدا کیږي حتا تر دې پورې یغنیهم الله چې الله تعالی به حاجت کې من فضل دې فضل خپلنا والذین یبتغون الكتاب بل قانون نه هم قانون په معاشره کې وینځي غلامان کم کړي پوه شو چې کله پکې وی کنه او زمونږ دی که هغه حکم ختم کړی نو هغه خو بیا بیا خبره ده خو چې وی نو بیا کموي آزادوي ځکه چې وین چې غلامان چې ډیر بیا د بدکاری ډیر والذین کسان یبتغون الکتابه چې طلب کوي کتابت کتابت سی مکاتب ولګي اگر اپاس وای ما سره عهد کتابت وکا داو کا چې زبا دو کاله کې ما ذات کا دو کاله کې بلتا ته خپل روپۍ پورا کوم پوه شو ما په خرڅ کيو قسم ته پزام نه خرڅ کا زبا مزدوری کوم طالب روپی راوړم نو کسان چې طلب کوي عاد کتابت مم مالتا ملکت ایمانکم داغه چې مالکان شي وی خلاف من استاسو ان غلامان دي فکاتبوهم نو غي سره عاد کتابت کوي ان علمتم فیهم خیرا کچر تاسو پکې څه خیر مومي اے خیر پکې دار مسلمان دي یا دار چې مطلب دار هغه مطلب نقصان نه کوي طالب بیا در کی نو بس کو سره واتوهم ورکوي هغه ته مم مال الله د مال د الله تعالی نه الذي هغه مال آتاکم ته تاسو درکړل دي څه مطلب هغه تاسو کتابت ل روپۍ نشي پورا کوله نو تا زکات وباسو نو چې زکات ته وباسه هغه غلام له ورته وای ها والا نو هغه به تعالی در کی کنه نو دا طریقې سره بلاغه دا کې به کمی راځي هغه مال هغه هغه به ختمي دا هغه پیسې به ختمي او تا نه آزادیږي ولا تکرهوا فتياتکم لسم قانون لسم قانون عدم اکراه بالزنا زنا باندې چا باندې اکراه مکوي ولا تکرهو فتياتکم او اکراه مکوي زور مکوي پاغه وین زستا سو باندې علل بغائی د بدکاری ان اردنا تحسنا کچرتا وي اراده لري تحسنا د ځان بچ کولو لتو تغو دې پارت تاسو طلب کې عرض الحیات الدنیا سامان د ژوند دنیوي دې کې درې معنی مفسرینو تقریبا کړی دي یو معنی دا ده چې په وین زبان زور مکه ول زنا چې کله هغه ځان بچ کین نو هغه ځان بچ کین الو په زور دغه شانتی ک کین بیا په لکومه چې مطلب دا به عربو په وین زبان زنا کول او پاره وی روپی ګټلې باز هغه په خوانو جاهلیان نو هغه نه منع وکړه چې دا مکه ول اوس کاغه اراده د پاکي نه لري په خپل باندې دا غي خپل دا کوي نو بیا په کومه نه نه دا قید اتفاقی دی خدا قید د اکراه د پر لګی د اکراه وی الا چې کله هغه نه کوي کنه چې کله هغه په خپل اراده نه کوي چې کله هغه په خپل اراده سره دا بدکاری کوي بیا خو اکراه نه شو کنه بیا خو پکې اکراه نه نه نه د اکراه د پاره دی خو کول دواړه صورت حرام شو کدا خپل خو غبانه کوي هم بکی دنا نه کې او پیسې بکی نه غټي پر روپیو په نه غټي وي او کدای په خپل خو نه کوي بیا په هم نه غټي بیا خو ډیر قبیح کار دی بل معنا په دې دا کې دا ده ولا تکرهو فتياتکم اکراه مکوي زور مکوي په جنکو خپل باندې بس فتيات نو جنکې دي هغه وینځه وا خپل لور دی وا خور دی وا علل بغاء په نکاح نکولو باندې اے چې نکاح باندې کې تی په زور منه کې د سره وجنه ان اردنا تحسنا هغه ځان په نکاح سره محفوظ کړي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا چې ته په آسامان د ژوند دنیوي واخلي مطلب دا ته په ډیر مہر واخلي نو د ډیر مہر د پاره د فکر کې نوولې دا کې نوولې د نکاح ته نه پرې دي نردی نتیجه بسره وځي نتیجه به غلطه راوځي لہذا مکه ودا کار دا لسم قانون څخه دا لس قوانین تا تر دې لپاره بیان کړي چې معاشره څه شي هغه پاک شي لتبتغوا عرض الحیات الدنیا ومن یکرهن هغه څوک چې اکراه کوي په دوی باندې اکراه په وکړه نو دی غریب ته ګناه نشته دی فإن الله من بعد اکراههن غفور الرحیم یقینا الله تعالی پس د زور کولونو په دی باندې بخون کې مهربان دی مخکې تیر شوی دی مثال دا غوی ته بیانې څه مطلب دا غوی د عذاب مثال یا و مثلا مثال بیانې هغه شانتي مثال هغه شانتي احکامات بیانې چې تاسو د مخکې خلکو له څنګه احکامات یعنی د دفع د فحشا د پاره د پخوانو خلکو د احکامات د مخکې امتونو او تاسو هم دادي و موعظه او دا نصيحت للمتقین د پاره د متقینانو لس قوانین هم ذکر کنا اوس ته دا قوانین په صحیح طریقې سره نافذ کی بس معاشره پاک سلور قوانین اولنی لفظا بس معاشره پاک شوا او چې دا قوانین نه نافذ نو بس به دا غړي وړي دا به اوس د دې ځای پورې دا باب ختم شو په دې کې دا لس قوانین د دینه پس دا بل باب شروع کیږي